الرحمن الرحیم باب من غزا وهو حدیث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم استاد صاحب یو دا باب دی وپسې یو بل باب دی یو مسله بیانوي یو سړي ښځه کړې ده نکاح یې کړې ده او دلته اعلان د جهاد وشو دی به څه کوي د دې دوه صورته دي یو اول صورت دی یو دویم صورت دی زه ونه اول صورت دویم صورت اول صورت دا دی چې سړی ښځه کړې ده راواده کړې ده درې څلور شپې ورسره تېرې کړي دي او زړه دی چې نور هم وسره تیروم او دلته اعلان د جهاد شو او دی لاړ جهاد ته دا بهترینه طریقه ده دا افضل ترینه طریقه ده پوه شوې سړي ښځه وکړه راوادې کړه یو څو شپې وسره تیرې کړې او دلته ماوې اعلان د جهاد شو او د چې دی هم دقسې جهاد ته روان شو دا طریقه افضل ترین او بهترینه طریقه ده جابر صاحب ګوره که نه هغه نوی واده کړی خو بیا لاړ رسول الله سره جهاد ته پرون تاسو ووی دویم صورت دا دی ښځه یې کړې ده لا واده کړې نه ده او د واده غم کوي دا غواړي چې زه را واده کم او دلته اعلان د جهاد وشو نو دله پکار دا دی چې را وادي کی درې څلور شپې ورسره تیرې کړي او بیا دغه ته لاړ شي جهاد ته ځکه چې دی واده کوي او لا راواده کړی نه ده او دی جهاد ته لاړ شي هلته به پریشان په طبیعت باندې به بوج نو هلکه مخکې واده وکړه بیا لاړ شه پوه شوې سړي ښځه کړې ده نکاح ورسره کړې ده او واده کوي خو لا واده کړې نه ده بېګا بلې شپې له را واده کوي دلته اعلان د جهاد وشو بهترینه طریقه دا ده چې دی اول واده وکړي او درې څلور شپې ورسره تېرې کړي چې ورته اطمینان میلو شي بیا دې لاړ شي دا دوه بابه دي نو وایي اوله سرنامه باب من غزا دا باب دی د هغه چا چې هغه غزا ته لاړ شي وهو حدیث عهد او دا سړی چې دی نوی وي وخت د بعرسه د واده سره درې څلور شپې مخکې واده کړی دی ښځه یې راواده کړه درې څلور شپې ورسره تېرې کړې نور هم ورسره تېروي او دلته اعلان د جهاد وشو او دې جهاد ته ځینو دا طریقه بهتره ده من غذا څوک چې غذا ته لاړ وهو حدیث عهد په داسې حال کې چې نوي وي وخت د بعرسه د خپل واده سره نو دا افضله ده فيه په دې باره کې حدیث جابر حدیث د جابر دی عن النبي صلی الله علیه وسلم پرون دا حدیث تاسو نه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی اجازه وغوښته چې حضرت زه به د قافلې نه لږ مخکې لاړ شم ځکه ما اوس اوس واده کړی دی رسول الله ورته څه وی وی واده دی کړی دی وی یو وی پیغله دی کړی ده که کونډه دی کړی ده پرون تاسو ووی وی حضرت کونډه مې کړې ده وی هلکه پیغله دې ولې نه کوله چې تا د هغې سره لوبې کولې او هغې تا سره لوبې کولې وی حضرت زما نهه خویندې وي جینکې نو وی ما وی که زه اوس بله جینۍ وکړم نو زما د خویندو پرورش به څوک کوي نو ما ځکه کونډه وکړه پرون تاسو ووی باب من اختار الغزوه دا باب دی د هغه چا چې هغه غوره کوي الغزوه غزا ته تلل بعد البناء پس د بنا نه بنا مونږ وایو واده دا سړی چې خپلې ښځې له ورځي په اوله شپه دغې ته بنا وایي بنا باب من اختار الغزوه دا باب دی د هغه چا چې هغه غوره کوي غذا غذا ته تګ خو بعد البنا ای پس د وادنه ما د ته ووی کنه اوس ښځه یې کړې ده سبا بل سبا واده کوي او دلته اعلان د جهاد شو افضل دا ده چې دی اول وادو کی دوه درې شپې وسره وکي بیا دې ځي فیه په دې مسله کې اوس حدیث نه بیانوي حواله ورکوي فیه په دې کې ابو هریره حدیث د چا دی د ابو هریره دی عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه خو هغه حدیث دې رستو ذکر کوي حواله پې ورکوي په دې بل باب کې هم حواله ورکړه خو په تیر حدیث ورکړه دلته حواله ورکوي خو آینده یو حدیث راځي هغه دا د ستاسو حاشه کې وایي پخوا زمانه کې یو پیغمبر و جهاد ته اعلان وکړو چې جهاد لزو خدای اعلان وکړ چې کم سړی واده کوي ښځه یې کړې ده واده کوي خو لا راواده کړې نه ده هغه سړی زما سره نه ځي د اول دلته واده وکړي بیا دې ځي بابو مبادرت الامام بابو مبادرت الامام عند الفضاء دا باب دی د تیزه د امام په وخت د یری کې په علاقه باندې صحیبت راشي یره راشي چې مثلا دشمن راغی یا بل سراغی او حاکم په خپل باندې د ټولو نه مخکې منډه کی او هغه ځای ته ځان ورسوي نو دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح بلکل صحیح ده حال دا دی چې په دې کې حاکم ته خطره ده بابو مبادرت الامامې دا باب دی د تیزوالی د امام د ړواندیوالی د امام چې د ټولو خلکو نه تیز لاړ شي عند الفضاء په وخت د یری کې ویلی شي که نه شي نه شي حضرت انس وی کان بالمدینه شو په مدینه کې موجود شو په مدینه کې فزعون ګبراهټ چرته داسې د بار نه د هیبت اوازونه رال په مدینه باندې یره راله چې خدای پاک دشمن دې کسه چلی موجود شو په مدینه کې فزعون یره چې یره راله د ټولو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ابو طلحه صاحب نه اس وغوښته او په هغې باندې سور شو فرکب رسول الله صلی الله علیه وسلم سور شو پیغمبر علیه السلام فرسن په اس او دا اس د چاو تاسو ویلیو دا د ابو طلحه لابي طلحه چې هغه د چا د ابو طلحه لاندې لیکي او که ستاسو خیال و هغه بله ورځ تاسو مسله هم ویلې وه دې سارو ته نامې کېښودل څنګه دي دا تاسو ویلي نو هغې کې تاسو ویلي چې د حضرت ابو طلحه اسو او د هغه نامه مندوب وه مندوب خیر رسول الله لاړ د ټولې مدینې نه چاپیره راتاو شو چې واپس راغی چې ګورو اوس خلک په اسونو باندې سواره دي او بار روان دي رسول الله ولا مخې له راغی چې بس په ارام شی کینې ما ټوله علاقه وکته اسم نشته فقال رسول الله اووی ما رأینا من شیء اونلید منګه هیڅ شی هلکه اسم نشته اصل کې دا داسې دی انه کلک دی خو اوس دی دغه دی دا مخفف که انې که و ان وجدناه او یقینا منګه اومونده دا اس لبحرا دریاب رستو براشي دا ډیر بیکار اسو بتی انسس پستو منډه نه شو والی خو چې رسول الله پې سورلی وکړه نو د هغه د سورلی د برکت د وجې نه دا بیا داسې شو چې تا به وې داسې یو شان به روانو نه ستړی کېدلو نه بل سو کم اس چې هغه مسلسل رواني او منډه وي خلک وایي دا دریاب دی و ان وجدناه یقینا منګه اومونده دا اس لبحرا دریاب دا بل دغه دی باب السرعت دا باب دی د تیزوالی والرکز د ځغلولو فی الفضع په یره کې هلکه په وطن په علاقه باندې یره راشي نو موږ به څه کوو په کورونو باندې نه وځو چې بس دهشتګرد راغلل او داسې چلو او داسې چل شو او ګیټونه بلکې موږ خو داسې زه ګیټونه بند کې الکه چې ګیټونه بند کړي دا بار قوم به څه کوي په کار دا وه چې اول د قوم مشران د حکومت مشران هغه یرې ځای ته ځان ورسوي باب السرعت دا باب دی د تیزوالي والرکز او د ځغلولو د اسونو رکز رکزه یرکزو خپله معنا دي په پښه باندې شی وهل دا دغه نه دی په اس چې سوري نو خلک دا ساروی په دې پوندو وهي په دې پوندو چې وهي دې ته رکز وایي فی الفضع په یره کې حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال حضرت انس وی فزع الناس او یریدل خلق د شپې یو هیبتناک اوازونه وشو نو د مدینه خلق او یریدل فرکب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سور شو پیغمبر علیه السلام فرسن په اس لابی طلحه چې هغه د ابو طلحه تیر ځای کې تاسو مخکې ویلو دا اس داسې و چی لوس و ښه زین مینم پی نو دقسی لوس و او دا سنګه اسو بتی ان چغه سستو ناراستو بتی ان سستو ثم خرج بیا رسول الله اوتو او یرکزو دا اس زغلو او وحده یوازی نور سکسان وسرنو که حاکم وخت د ګبراهټ او د یرې ځای ته یوازې ځي نو هم صحیح ده خیر رسول الله لاړه ټول علاقه وکتله او خلک اوس ورسواري شو چې زو د علاقه وګورو فرکب الناسو سواري شو خلک په خپلو اسونو باندې او یرکزونه هغوی ځغلول اسونه خلفه د رسول الله پسې رستو هغه ټول علاقه وکته او دوی وځي خیر رسول الله واپس راغی چې راغی فقال نو وی وی لم تراعو تاسو مه یریږئ لم دا لم دلته دی خدا په معنا د لا سره دی لم تراعو یعنی لا تراعو مه یریږئ دا ووی او بیا دغه په باره کې وی د اس انه یقینا دا اس چې دی لبحر دا دریاب دی وی دقه د رسول الله صلی الله وسلم د سورلی برکتو چې بیا د دې اس چا په منډه کې مقابله نشو کولی فما سبقه فما سبقه نو د دې اس نړوان دی والی ونه شو بعد ذالک اليوم پس د دغه ورځې نه باب الخروج فی الفزع وحده دا بله مسله ده دا باب دی د وتلو دا باب دی د وتلو فی الفزع د یری په صورت کې وحده یوازې دا یری وخت راغی چرته هیبت اوازونه وشو او حاکم وخت چې دی نو هغه په خپله یوازې وځي هغه ځای ته دا خبره صحیح ده که نه ده صحیح یو طرف ته دا مسله ده حاکم وخت له دا پکارو چې د خپل ځان د حفاظت احتیاط کوي که زه مړ شم خو زه مړ شم که ته مړ شوې ته مړ شوې خو که د وطن باچا مړ شي نو دا غون وطن ته پې نقصان رسی نو دله پکارو چې احتیاط کوي خو که داسې ځای چې د تورې ځای چې مړه زه احتیاط کوم دلته قوم ته نقصان پیښیږي نو بیا وله جایز دي چې یوازې خطرې ځای ته لاړ شي باب الخروج باب دی د وتلو فی الفضاء په یره کې چې حاکم وخت اوزی او وحده یوازې دی ووی باب کې خو خو نه حواله ورکوي نه حدیث بیانوي اکثر علما وی د دا تراجم نه دي دا سرنامې دا د اولی خې دي او بیا د هرې ترجمې دپاره د حدیث کتلی دی ستاسو حشه وی د دا ترجمه ایښې ده سرنامه خو وی بیا تې ایره شوې ده چې دلته دی بیا حدیث ذکر کی په کار دا و چې د په دې مخکیني حدیث باندې دغه ورکړې وي حواله ورکړې وي باب الجعائل جعائل جمع ده جعائل جعیلتون ده مزدوری ته وی مزدوری باب الجعائل دا باب دی د مزدوری ورکولو والحملان او د سورولو فی سبیل الله په لار د الله کې یو سړی جهاد ته تلیږي او هغه له مزدوري ورکوي چې هلکه دا مزدوري واله او جهاد ته لاړ شه یا یو سړی دی هغه له ته سورلی ورکې سورلی چې هلکه دا اوخواله او لاړ شه جهاد ته پې دا طریقې صحیح دي که نه دي صحیح نو تاسو ته به دوی ووایي چې سړی له مزدوري ورکې او ځان له مزدور ګورې نو دا دوه قسمه دی ښه رستو را روانم دی یو هغه مزدور دی چې للخدمت یو مجاهد دی مالدار سړی دی او روان دی جهاد ده خو ځان لپاره چې دی نو خادم وګوري چې هلکه ته به زما په لاره کې خدمت کې او دله دې مزدوري ورکوي که تنخوا ورکوي دا خو بلکل یجوزو دا جیز دی یو مزدوری ده للقتال د پاره د جنگ چې هلکه زما نامه لیکل شوې ده په جنګ کې خو زه نه ځم په خپله او دا پیسې واله او ته وجنګېږه دا طریقه باندې تلل چې دي نو یکرهو دا دغه دي دا مکرو دي ان نفلی دا بلکل جیز دي مجاهد دی جهاد لذي او ته ورته وایې چې هلکه ډېر لوی سفر ته روانې دا پیسې واله مړه د الله په لار کې ولګوه مله ماله اجر راکړي مجاهد جهاد ته ځي ته وله ټوپک ورکړې چې مړه ده دا ټوپک زما استعمال که مجاهد جهاد له ځي سورلي ورسره نشته وایي ها دا سورلي واله بلکل صحیح ده دا درې ځایونه دي چې په دې کې مال لګول ډېر لوی اجر لري چې ته بل له ورکې چې ته لاړ شه او په دې سفر کې ده ولګوه یو د جهاد داول نغه دی چې مجاهد روان دی او ته نفلی ته ورباندې دله شی ورکې چې هن دا پیسې والا دا خرچه والا دا بل شی والا او دا بیا په سفر کې دی پکار شي دویم دغه دا د حاجي اج ته ځي او تا هغه له خرچه ورکې اوس را روانه ده او ته ورته وایې حج ته ځې خو ډېر لوی ځایونو ته ځې په حرمینو کې چې ته خرچه کې زما دا پیسې ولالته ولګوه یا عمره والا عمره لزی نو باب الجعائل دا باب دی د مزدوری ورکولو والحملان د سورولو د مجاهد چې مجاهد لته سورلی ورکی فی سبیل الله په لار د الله کې وقال مجاهد امام مجاهد وی دا د قرآن مجید ډیر لوی مفسر دی مجاهد او بل طرف ته الله د له ډیر لوی مال هم ورکړو مالدارم قلت لابن عمر مجاهد وی ما خپل استاد عبدالله ابن عمر ته ووی چې الغزوه اصل کې دی ارید الغزوه حضرت زه اراده کوم د غزا زه جهاد ته ځم قلت ما ورت اوویل ابن عمر عبدالله ابن عمر ته چې الغزوه زه اراده کوم د غزا قال نو هغه راته ووی ډېر خوشحاله شو ښه غزا ته ځې انی احببتو عبدالله وی انی احببت یقینا زه خوښوم انی اعینک چې زه ستا امداد وکړم بطائفة په یو حصه من مالی د مال زمانه چې مجاهد ته جهاد ته ځې نو زما دا خوښه ده چې تا ته د خپل مال یوه حصه درکم او دا د الله په لار کې ولګې چې الله ما ته د دې اجر راکړي انی احببتو بېشکه زه خوښوم ان اعینک چې زه امداد وکړم ستا بطائفة په یو حصه من مالی د مال زمانه نو قلتو ما ورته وی حضرت زما ضرورت نشته ارسه می پوره کړی دی مال را سره ډیر دی قلت ما وتوی قد اوسع الله یقینا پراخی راوسته د الله علی پما هر شی ډیر دی ضرورت نشته هغه راته وی د ضرورت خبره نه ده د دې خبره ده چې زما مال د الله په لار کې ولګي دا خبره ده قال هغه راته ووی عبدالله ان غناءک یقینا مالداری ستا چې ده لکه دا خو ستا ده نو ته چې خپلې پیسې لګیا خو دا خو ستا فایده شوه نو ما له څه فایده ده ما ته لږه فایده راورسوه ان غناءک یقینا مالداري ستا چې د لکه دا خو ستا ده و انی احببت او زه خوښوم ان یکون من مالی چې شي زما مال فی هذا الوجه په دا طرف کې چې د جهاد په دغه کې زما دا مال ولګي معلومه شوه دا خبره چې تطوعا نفلی طور باندې مجاهد ته تاسو چې دې څه شی ورکوي خرچه ورکوي دا بهترین شی دی یو وقال عمر یو بله مسله ده زه او ته مجاهد له چې پیسې ورکوو جهاد ته نسی خو مزدوری ورکو چې مج... الکه پلانیه ته مز دا پیسې واله مزدوری او جهاد ته لاړ شنو دا په کار نه دي که بیت المال یې ورکوي بیت المال ورته وایي چې مجاهده دا پیسې واله او جهاد ته لاړ شه هغه وایي ښه نو دې لاړ شي پیسې والي کور کې کی کینی پیسې د بیت المال نه واغشتې د جهاد د پاره او دې کور کې کېناسته لا نړه دا پیسې تی موږ واپس اغشتې شو که نه شو اغستې وی او اغشتې شو دی وقال عمر اوی حضرت عمر ان ناسا یقینا یو ډله ده د خلکو راشي د بیت المال نه پیسې والی یاخذونه دی والی من هذا المال د دې مال نه دا د بیت المال چې کوم مال دی د دې نه والي او د څه دپاره لیجاهدو د دې دپاره چې دوی جهاد وکړي د بیت المال نه خرچه والي وی جهاد لزو او ثم لا یجاهدون او بیا دوی جهاد نه کوي جهاد ته نه ځي کور ناست دي نو فمن فعله چا چې دا کار وکړو چې بیت المال نه پیسې واغشتې او بیا دې جهاد ته لا نړو فنحنو احق بماله نو موږ ډیر حقدار یو په مال د ده هغه کم مال چې د ده سره دی موږ نه اغشتی دی د هغې حقدار دی نه دی حقدار یې موږ یو چې واپس یې والو حتی تر دې پورې ناخذ منه چې دا مال د ده نه والو حتی تر دې پورې ناخذ منه چې موږ والو د ده نه ما اخذه هغه چې دا غشتې دی دا ګورې هر ځای کې دی د یو کار دپاره دی د چا نه پیسې واغشتې او بیا هغه کار له لا نړې نو هغه د چا پیسې چې دي هغه د دې حق لري چې تانه واپس والي یو سړي له دې پیسې ورکړې چې استاده دا واله عمرې ته لاړ شه هغه وې ښه نو جیب کې واچولې چې لاړ هغه لا نړه چې لا نړه تاله دا حق شته چې دغه کې سړی ته وې جهاد ته لاړ شه یو سړی ته بل د دین کار وې یاره د پلانی دین کار له لاړ شه پیسې دې ورکړې او لا نړه واپس ته غشتې شي وقال تاوس مجاهد دا بیره ده یو سړی درته وایي دا پیسې واله او چې جهاد لځې ویې لګوه تا وې ښه سړی عمرې لځي پیسې دله درکي دا پیسې واله هلته اخره ته لاړ شې عمرې له ته لاړ شې جهاد له هغه پیسو ته مالک یې ښه که په جهاد کې لګې جهاد کې ولګوه که په عمره کې لګې په عمره کې ولګوه او که دلته کور له پې سبزي ځان لالې سبزي پې واله خو کار له لاړ شي حکومت یو سړی ته وایي دا پلانې مورچه ډېره سخته ده دا درې شپې وساته درې زر روپۍ واله هلته یې خوره او تا هغه درې زر روپۍ کور ته دغه کې او لاړ شي هغه مورچه ساتې کار کې بلکل صحیح ده نو تاوس او مجاهد به وي اذا دفع الیکه کله چې درکړی شي تا ته د بیت المال نه شیء څه شی او تخرج به چې ته وباسې دا شی فی سبیل الله د الله په لار کې هلکه دا اوړه واله دا چای واله او لاړ شه د الله په لار کې جهاد ته ولته بیا لګوه تخرج به چې ته وباسې دا فی سبیل الله د الله په لار کې خو ګورې ته لاړې نو فصنا به ته وکړه د دې سره ما شئته چې څه ستا خوښوي وضعه او دا کید او اولګوا وزاهو کیږي د عند اهلک پنیز د خپل کور خا دا بله مسله کوي یو مجاهد جهاد ته ځي تا وله شی ورکه نفلی چې ها دا واله دا به دې پکار شي عمرې والا عمرې لځي تا وله څه خرچه ورکړه نفلی هلکه دا مجاهد یا دا عمرې والا د دې شي مالک دی که مالک نه دی نو تاسو ته دا ثابتوي چې او دا مالک دی ګوره یو مجاهد جهاد ته ته حضرت عمر وله چې دی دغه ورکه اوخو چې هلکه دا ستا سورلي لږه کمزوری ده ها دا اوخواله هغه اوښ هغه اس دی غالبا هسې وله ورکه جهاد ته لاړو چې واپس راغی هغه اس بیا د خرڅو نو ګوره نو خرڅو خو ځکه چې مالک و کنه نو که مالک نو څنګه دغه کو خرڅو نو تاسو ته وایي چې مالک ابن انس سألا زید ابن اسلم د پښتنه وکړه د حضرت زید ابن اسلم نه چې یاره مجاهد ته یو سړی تطوعا او نفلي طور باندې یو شی ورکي نو دی د هغې مالک کیږي که نه فقال زیدون نو زید ورته په جواب کې ووې چې سمعت ابي ما اوریدلی دي د خپل پلار نه اسلم نه دی اسلم دا د حضرت عمر صاحب آزاد شوی مریو او بیا به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خدمت هم کو نو زید ورته وایي سمعتو ابي ما واورېدل د خپل پلار نه یقول هغوی به وي چې قال عمر بن الخطاب عمر صاحب به موږ ته وي اسلم وی موږ ته به حضرت عمر وي چې حملت علی فرس ما سړی سور که په اس فی سبیل الله د الله په لار کې یو مجاهد ته مې اس ورکو چې ځه دا اس بوزه او د الله په لار کې په دې باندې سورلي کوه اوس دی د اس مالک شو که مالک نشو فرأیته ما اولیده دی یو څو ورځې پس فرأیته ما اولیده دغه اس یباعو چې هغه خرڅولی شو وګوره کنه دغه مجاهد د اس مالک شو ځکه خرڅی که مالک نو خو بیا خرڅولی نه شو فسألت النبی صلی الله علیه وسلم نو ما سوال وکړه د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت ما پلانی له اس ورکړی دی او هغه ترې خراب شوی هم دی او خرڅوي یې او د دې دپاره مې سوال وکړ اشتریه چې دا اس دې زه والم فقال هغه راته وویل دا تا صدقه کړی دی او چې صدقه دې کړه صدقه دوباره واپس ماله فقال رسول الله راته وویل لا تشتره دا ماله چاله دې صدقه کې شی ورکه او واپس ته په پیسو باندې اخلي نو دا ټکی دی یجوز دا جایز دی هغه مالک دی خو هسې چون کې دا صورت صورت د رجوع دی د دې وجې نه افضل دا دی چې مې اخله فقال رسول الله راته وویل لا تشترې مه اخله ولا تعود او ته مه واپس کېږه فی صدقتکه په خپله صدقه کې حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر وی ان عمر بن الخطاب چې حضرت عمر حمل اغه سور کو یو مجاهد علا سبی علا فرسن په اس فی سبیل الله په لار د الله کې چا لکه دا اسواله ده په دې باندې چې دینو جهاد کوه فوجده عمر ولید دغه اس فوجده نو اوموند عمر دغه اس یباعو چې هغه خرڅولی شو سبا چې ګورو هغه اس دغه مجاهد خرڅو فاراده عمر صاحب اراده وکړه ان یبتاعه چې دا اس والی بیا ووی چې تورګه زه د رسول الله نه تپوس کوم فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تپوس وکړو د رسول الله نه چې حضرت دا اسوالم کنه ف... فقال رسول الله وتوی لا تبتعه دا ماله لا تبتعه اسه مستحب طریقه ده شمیله ولا تعد فی صدقتک او ته مه واپس کیږه په خپل صدقه کې اصل کې دا خو واپس کیدل نه دي واپس کیدل په صدقه کې دی ته وایي چې واپس یې ته اسې والې دی خو دې اس نالي په پیسو یې اخلي خو دا صورت یې صورت د دغه دی د واپس کیدو د نه ورته وایي پرېږدی خپل کار دی کوي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثني ابو صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره وی قال قال رسول الله سلام پیغمبر علیه السلام وی کله به رسول الله داسې وړې وړې دستې د مجاهدو علاقو ته لیږلې هلکه دا دوه درې سوه کسان پلاني علاقې ته لاړ شه هلکه دا دوه درې سوه کسان پلاني علاقې ته لاړ شه دا به یې لیږل په خپله به نه ته لولا ان اشق که چېرې دا یره نه وي چې زه به په چې زه به مشقت واچوم علی امتی په خپل امت که دا یره نه وي چې زه به مشقت واچوم تکلیف به واچوم په خپل امت بیا به هر سړی پاتې کیدی نشي که دا یره نه وي که نه نو ما تخلفتو زه به رستو نه وې پاتې شوې عن سریتن د یو دستې نه سریه هغه لږ فوج ته وایي چې په هغې کې به رسول الله په خپله نو ما تخلفتو زه به رستو نه وې پاتې شوې عن سریتن د یو دستې نه لیکن ما ته عذر دی عذر دا دی چې دا ټول ملګري هم ځان سره نشم بوتلی ځکه هر یو سړي دپاره سورلي پکار ده نه ما سره سورلي شته او نه دوی سره سورلي شته نو هر یو ملګری بوتلی هم نشم او چې زه روان شم نو ځینې ملګري رستو پاتې شي هغه ما پسې جاړي چې وایي رسول الله لاړ او موږ پاتې شو نو د دې وجې نه د مجبورۍ نه زه پاتې شم ولكن لا اجدو لیکن زه نه مومم حمولتا سورلی ولكن لا اجدو لیکن زه نه مومم حمولتا سورلی ولا, أهج ولا اجدو او زه نه مومم ما احملهم هغه چې زه سواره کم دا خپل ملګري علیه په هغې سورلیم نشته دی بل شی هم نشته دی چې دا خپل ملګري پې ځان سره بوزم نو کته وی چې حضرت دوی سکه چې نش دوی سره سورلی نشته نو خپل کار به دی کوي ته زته وی دام بده ده ویشق علی او ګرانیږي په ما ان یتخلفو چې دوی رستو پاتې شي عني زمانه هلته چې زه لاړ شم او دوی رستو پاتې شي بیا ژاړي چې وایي موږ پاتې شو رسول الله لاړو پاتې شو د جهاد خوند او د جهاد اجر او ثواب اکابر وی ډېرو اکابر دا وایي هلکه ستا څه خوښه ده دا اکابر خپل خپل سوچ دی هغه یو به پکې وي وایي زما دا خوښه ده چې جهاد ته لاړ شم او په جهاد کې مړ شم او دشمن راشي دا پوز هم رانه پرېږي دا غوږونه هم رانه پرېږي او دا شونډې هم رانه پرېږي او په ورځ د قیامت زه خپل رب ته پیش شم او ما ته الله وایي چې پلانیه ما د له عمر درکړی او بدن مې درکړی او دا دې په څه کې استعمال کړی نو زه به ورته وایم چې ربه شونډو ته مې وګوره غوږونو ته مې وګوره پوزې ته مې وګوره چې پرې شوې ده چا به یو څه وی چا به بل څه وی دا دغه به کول نو ما وی جهاد ته تګو دا ډیر لوی مقام دی رسول الله وی زما دا خوښه ده چې جهاد ته لاړ شم اول ته قتل شم شهید شم بیا را ژوندې شم بیا جهاد ته لاړ شم او بیا قتل شم هلته شهید شم بیا را ژوندې شم او بیا چې دی نو جهاد ته لاړ شم او هلته دغه شم قتل شم په میدان د جهاد کې چې کم سړي ته شهادت ملو شي رور هغه ډېر لوی مقام دی ګورې په ورځ د قیامت بیا وګورئ چې د انبیاو پسې دویمه درجه د دوی ده انبیا خو انبیا دي خو ډېره لویه درجه ده خو دویمه درجه بیا د دغه ده د شهداو ده ولا اجد ول ولا وددتو او زه ارزو کوم انی قاتلتو چې زه وجنګېږم فی سبیل الله د الله په لار کې زما دا ارزو ده چې زه د الله په لار کې وجنګېږم او فقتلتو اول ته شهید شم ثم احییتو بیا را ژوندې شم ثم قتلتو بیا زه قتل شم ثم احییتو او بیا را ژوندې شم خو دلته کې دې نسخه کې نشته دی او بل ځای کې دا دی چې دریم ځل بیا شهید شم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمنا و تمنا تاسو مخکې یو ځل ویلي اوس دلته دوه مسلې دي یو د رسول الله تمنا ده الله د خپل پیغمبر تمنا پوره کوي خو دلته مسله بله دا ده که چېرې الله د خپل پیغمبر تمنا پوره کړي نو دا د امت دپاره بیا دغه دی بده ده اوس پیغمبر چې په میدان د جهاد کې شهید شي نو بیا به دا کافر چې دي نو د امت ته پیغور ورکوي چې کینې مړه ستاسو پیغمبره مونږ دغه کړی دی قتل کړی دی د دې وجې نه دوه مسلې دي الله داسې طریقه وکړه چې شهادت یې ورته هم ورکو او د دې کافرو په مونږ باندې څه د غم رانغی څه اعتراض هغه دا چې رسول الله په خیبر کې دې کافرو پې زهر وخوړل بیا پیغمبر علیه السلام باندې به دا دوباره کېدل هغوی به بیا وینه وویسته بیا به پې بل کال له دوباره شو آخر کې چې بیا دی وفات کېده نو ده ته به راشي رسول الله وایي دا هغه زهر و چې ما خوړلی و او نن زما د زړه رګونه دغه کوي شلی باب الاجیر دا باب دی په بیان د مزدور کې الکه په خپله مزدور دی مزدور او دی جهاد ته لاړ او غنیمت میلاو شو په غنیمت کې به د مزدور له تاسو حصه ورکوی که نه به ورکوی یو سړی دی مزدور دی مزدور تن هغه اخلي مزدوري تنخالي او دی لاړ میدان جنگ ته په غنیمت کې بدله برخه ورکوي که نه نو تاسو ویلی دی که نه مزدور دوه قسمه دی یو مزدور دی للخدمت تا د ځان سره یو مزدور بوتلی چې هلکه ته به زما خدمت کې د ستا خدمت کو او په جهاد کې غنیمت راغی بل اتفاق مسله دا ده چې د دې مزدور پکې برخه نشته ریاض خیال لري الا ان یقاتله مګر که دا مزدور هم دغه راوالي توره او دې میدان جنگ ته ووته نو بیا د ده دپاره دغه شته دی غنیمت کیسه یو هغه مزدور دی چې په جنګ نامه ستا راوتی ده او ته د بل سړي له پیسې ورکړې چې زما دپاره دغه ته لاړ شه دا پیسې واله جنګ له د دې سړي په غنیمت کې دغه نشته برخه هغه نشته نو وی باب الاجیر دا باب دی د مزدور چې د مزدور غنیمت کیسه کیږي کنه وقال الحسن اوی حسن بصری وابن سیرین او محمد ابن سیرین دا د حسن بصری د محمد ابن سیرین او د امام بخاری د دوی دا رایه ده مذهب یې دی چې د مزدور چې دی په غنیمت کې دغه کیږي هر سړی چې میدان جنگ ته تلی که جنگ یې کړي او که نی کړي د دوی برخه شته للاجیر شته دی د اجیر دپاره برخه من المغنمې د غنیمت نه د غنیمت نه وله برخه شته نور امامان وی نشته و اخذا عطیت ابن قیس او واغشت حضرت عطیه ابن قیس عطیه ابن قیس دا ډیر لوی بزرگ مخکې تیر شوی دی تابعی دی ډیر تقوادار څه ډیر لوی لوی واقع د ده د تقوا بیانیږي د ده یو دا دغه وه چې د ده په مجلس کې دا پابندي وه چې کوم مجلس کې به دی ناست نو هغه به وي د دنیا خبرې به نه کیږي دا پابندي وه ډېر لوی تقوادار نو دا عطیه ابن قیس نه د واغشتو فرسن اس علی نصف په نیمه عطیه ابن قیس د بل سړی نه اس واغشو عطیه ابن قیس جهاد ته ځي پخپله ورسره اس نو نو بل ته وایي هلکه دا اس راکه چې جهاد ته پې لاړ شم او چې غنیمت میلاو شو که نه نو نیم ستا او نیم زما فرسن اس علی النصف په نیمه چې لاړ جهاد شو په جهاد کې د اس حصه چې وه هغه غنیمت ملاو شو فبلغ سهم الفرس نو ورسېده حصه د اس اربعه دینا اربعمئه دینار څلور سوه دیناره په غنیمت کې د اس برخه هغه څلور سوه دینارو ته ورسېده چې ورسېده نو ده دا څلور سوه نیمې کړې ده خو په نیم اس اخیستی و نیمې ځان ته پرېښوې او نیمې اس له ورکړې فاخذا مئتینې نو ده واخیستې په هغه نیم دوه سوه چې هغه د څلور سوو نیمه وه و اعطا صاحبه او ورې که خاوند دم اصله مئتینې دوه سوه دا د امام بخاری دا رایه ده چې دا طریقه جایز ده زه جهاد ته ځم ما سره اس نشته نو زه تا ته ویم هلکه دا اس دې راکه په مزدورۍ مزدوري به څنګه چې که غنیمت میلاو شو د دې اس کمه برخه وه نیمه ستا نیمه زما دا د دوی دغه دا چې دا جایز دي لیکن دا نور امامان وی امام مالک حضرت امام صاحب امام شافی صاحب چې لا یجوزو دا جایز نه دي ځکه تاسو مخکې یو ټکی کړی و د شریعت دا اصول دي چې د چا نه اجاره شي اخلي شرط پکې دا دی چې مخکې به اجرت معلومي که چېرې مخکې د اجرت معلوم نه که نو دا اجاره صحیح نه ده اوس زه چې تا نه اس اخلم چې لکه دا اس دې راکه زه جهاد له ځم څه به درکوم چې غنیمت د دې اس برخه څومره رالله نیمه ستا او نیمه زما نو امیدګله معلومه شوه غنیمت مو میلاو شي که میلاو به نشي او چې میلاو شو نو د اس ته به څونه برخه میلاویږي شی معلوم نه دی د دې وجې نه دا دغسې نه هر یو په اجاره کې په معامله کې چې اجرت معلوم نی عوض معلوم نی دا معامله باطله ده دا خلک دوی په خیر که بهر ملکونو ته خلک لیږي پیسې وله ورکړي وایي ها زه به دې ولیږم ها چې څومره پیسې لګي زه دا به دې ولیږم خو چې تنخواه درته میلاویږي نو بیا به نیمه زموي او نیمه به ستایي هلکه ته چې دی لیږې معامله ورسره کې نو تنخواه به څومره کار به ورته میلو شي میلو به نه شي چې میلو شي نو بیا به سل تنخوایي دوه سوه به تنخوایي درې سوه به تنخوایي شی معلوم نه دی نو چې شی معلوم نه وي هغه معامله صحیح نه ده خا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال حضرت يعلى وي چې غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه لاړم سره د رسول الله غزوه تبوک په غزا د تبوک کې د تبوک غزا وه حضرت یعلا وی او زه د رسول الله سره لاړم فحملت علی بکر او زه سور شوم په یو نوجوان اوخ یو نوجوان اوخ مې و فهو دا وتل تبوک ته تبوک ته چې دی زما په اعمالو کې قابل اعتماد عمل دا دی خلق چې دی د ثوابونو باندې پلانی کار می کړی دی الله به راته مغفرت وکړي پلانی کار می کړی دی الله به راته مغفرت وکړي بزرګان وی په خپلو اعمالو کې تعین وکړي هلکه ستا کم عمل دی چې ستا پې باروسه ده چې الله به د دغې عمل د وجې نه ماته مغفرت وکړي نو حضرت یعلا وی زما په اعمالو کې دا لوی عملو چې زما په باروسه و چې الله به ماته د دې وجې نه معافي کوي فهو دا وتل چې دي په تبوک کې اوسق اعمالي دا قابل اعتماد د اعمالو زما و داغه قابل اعتماد د اعمالو زما و زما نیک اعمال نورم ډیرو خدا پکې ډیر قابل اعتماد و فی نفسی زما په زړه کې په زړه کې مې دا دی چې دا عمل ما کړی دی الله به د دې اجر راکوي فاستاجرتو اجیرا ما ونیوه د ځان دپاره مزدور چې هلکه ته به زما مزدورې په لار به زما خدمت کې فقاتل رجلا نو د جنګ وکړه د یو سړي سره فقاتل رجلا نو ده وکړه جنګ د یو سړي سره زما دا مزدورو په لاره د چا سره جنګ وشو چې جنګ یې وشو نو په دې دوو کې یو ولګېده د بل په بل چک ولګو فعز احدهما نو چک ولګو یو د دوی الاخره په بل په دې جنګ کې دا یو ولګېده د بل په لاس یې چک ولګوی داسې چې دا غاښونه یې پکې وردن نه کړه نو هغه غریب خوږ شو نو ده دې لاس له ټک ورکړ چې ټک یې ورکړه دا مخکنې غاښې راووت فانتزع فانتزع یده نو د راخ که خپل لاس فانتزع نو د راخ که یده خپل لاس من فیه د خولې د هغه نه دا چا چې پې چک ولګاو نو د دې خپل لاس له ټک ورکو او ریخ که د ده د خولې نه هغه چې راخ که هغه خو پکې نښتې او ارووت ونزع صنیته او د راوویسته دا مخکینی غاښ د ده چې غاښ یې راوویستو دا سړی راغی رسول الله ته جړا کوي چې حضرت دې پلانی سړي چې دی نو زما دغه دی دا غاښ وویست فات النبی صلی الله علیه وسلم دا سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته چې دقسې زما غاښ یې وویسته ماله بدل واله فاهدرها نو رسول الله توی که ده وایي دغه نه دا جرم یې توی که چې بلکل ستا بدل پې نه کیږي فاحضرها رسول الله توی که دا جرم او الټا د ورته جواب ورکوي ته وایې چې زما نه لاس راخ کو او زما غاښې وویست نو ولې دې غریب به دا لاس تا په خوله کې نیولی وي او که لکه د خوله د اوښ په شان به پې تا چکونه لګولي او ده به دنه لاس نه راښکلی د تبوک غزا له تلم او د ځان دپاره مې مزدور نیولم دا دی د اجیر ټکی راغی باب ما قیل فی لواء النبی صلی الله علیه وسلم الکه چې جنگ له سړی ځي نو جنډه وړل د ځان سره پکاري که نه وی بالکل پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی په میدان جنگ کې به جنډه استعمالوله که نه به استعمالوله وی بالکل به استعمالوله بالکل استعمالوله کله چې جنگ ته رسول الله تللی دی صحابه کرام تللی دي هغوی سره به خپله اسلامي جنډه وه رسول الله په فتح د مکې کې اوس به راشي ځان سره جنډه اغشتې وه او دا دیره نه ده د دې مکه کې چې کومه دیره ده د دې نه چې لږ مخکې شی دقه ځای کې بیا د دغه د رسول الله پړاو نو هغه ځای کې حضرت جبیر ته حضرت زبیر ته وایي دا جنډه واله او په دغه ځای کې خخه که ګوره جنډه ورسره وه ریاضه یو لیوا ده یو ده لیوا او یو دا رایه لیوا او رایه د امام بخاری دا دغه دی رایه چې دا یو شی دی بس جنډه هغې ته رایه هم وی او هغې ته لیوا هم وی لیکن امام ترمیزی رحمه الله چې تاسو راواړوی نو د هغې نه معلومیږي چې نه دا بل شی دی یو اصلي کې یو وي غټه جنډه غټه یو د خپل قوم بیا ځان ځان له جنډوي دا میدان جنگ ته چې لاړ شی نو دا اسلامي لویه جنډه دې ته رایه وایي رایه او بیا چې مثلا د ماجرو خپله جنډه د انصارو خپل اجنډا یا د پلانی قوم خپل اجنډا د بل قوم خپل اجنډا هغې ته بیا لیوا وایي لیوا خو خیر د ده طرز دا دی چې دا یو شی دی نو دا باب دی د هغې بل ترمیزي کې راځي هغه فرق ثابتوي چې غټه جنډه چې هغه رایه ده هغه کان ابیزه دغه وه تکه سپینه جنډه وه او یو وه هغه لیوه چې صرف د رسول الله سره به روانه وه هغه ګورې دغه وه برګه وه توره او سپینه وه حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس بن سعد قال اخبرني عقيل عن ابن شهاب اخبرني ثعلب ابن ابي مالك قرزي دی وی ان قیس ابن سعد الانصاری حضرت قیس ابن سعد وکانا صاحب لواء رسول الله اسلام او دی خاوند د جنډې د رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې کومه جنډه روانه وه دا جنډه به د چا په لاس کې وه د قیس ابن سعد کې صرف د دې یو ټکي دپاره ده دا حدیث راوړو چې دی و صاحب دا لیوا د رسول الله معلومیږي د رسول الله سره به په سفر کې جنډه وه اراد الحج دی قیس ابن سعد اراده وکړه د حج فرجل نو د سر ګومنس کو دا طریقه ده اوس ته د میقات نه احرام کې جامې بدلې که لنګ واچوه صادر د ځانه تاو که دوه رکاته مونځ وکړه نیت هم وکړه خو لا تلبیه ده نه ده ویلې سر ښایسته ګومنځ کا غوړې کا پکې دغه وکړه هر څه نو حضرت قیس ابن سعد دقسې چې کله د اراده د حج وکړه نو فرجله د خپل ویښته څه کړه هغه ګومنځ کړه دلته دا تش د دې دپاره وایي چې وکانه صاحب وکانه صاحب لواء رسول اسلام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال حضرت سلمة بن أكوع تاسو ویلو دا ډېر لوی مجاهدو د عامو صحابونه په یو سفر کې رسول الله یو یو ځل بیعت اغشته او د دنه دوه ځله بیعت اغشته قال دی وی د غزوه تبوک سفر دی چې کان علی او حضرت علی تخلف عن النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه رستو پاتې شوی و د پیغمبر علیه السلام نه دا خو تبوک نه دی خیبر دی فی خیبره په هغه غذا د خیبر کې وکان به رمدن او په ده باندې خوږوالی د سترګو سترګې خوږې دی رمد وایي د سترګو خوږوالي ته چې دا خارخ کوي او خوږیږي رسول الله خیبر ته روانو حضرت علی ته وایي ستا سترګې خوږیږي ته ایثار شه نو دی په مدینه منوره کې ایثار شو چې ایثار شو رسول الله لاړو نو علی وایي دا خو ډیره د شرم خبره ده چې رسول الله د جهاد ته تلي رسول الله صحابه د جهاد ته تلي او زه د لکه د ښځو په شان دلته کور کې ناست دم ورپسې منډه کړه فقال علي ووی انا اتخلف آیا زه به رستو پاتې کیږم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه دا خو ډیره بده ده رسول الله مخکې تللی دی دی ورپسې رستو روان شو فخرج علی نو اووته د مدینې نه علي منډې منډې منډې منډې فلحق بالنبي صلی الله علیه وسلم نو دی یو ځای شو د پیغمبر علیه السلام سره غالبا دی ماښام رسېدلی دی او په هغه ماښام ورسېده چې سار له الله تعالی د خیبر هغه سخت نه سخت قلا نه ده هغه الله فتح کوي فلما کان مساء اللیلة کله چې شو بیګیي د هغې شپې فلما کان مساء اللیلة التي کله چې شو بیګیي د هغې شپې فتحها چې رسول الله فتح که دا خیبر فی صباحها په سبی د هغې کې مثلا نن رسول الله خیبر فتح که نو بیګاله ماښام رسول الله څه وی فقال وی وی ماښام چې لاعطین الرایه زه به خامخا ورکم دا رایه اوس وګوره سرنامه څه ده لیوا دلته حدیث کې راوړله څه رایه دې کې اشاره دې ته کوي چې جنډې ته که وړی او که غټی لیوا هم ورته وایي او رایه هم ورته وایي دا یو شی دی زه به ورکم دا جنډه او قال یا دسی وی لیاخذن غدا زبا خامخا ورکم دا یا به واخلی دی جنډې له رجل یو سړی خو کم سړی یحبه الله چې محبت به کوي د هغه سره الله ورسوله د الله رسول او قال یا دسې وی چې یحب الله دا سړی به محبت کوي د الله سره ورسوله د الله د رسول سره او چې زه وله جنډه ورکم الله به د ده په لاس باندې فتح راولي یفتح الله علیه الله به فتح کی دا خیبر علیه په لاس داغه اوس ماښام دا خبره کوي چې سبا له به زه دا جنډه یو داسې سړي له ورکوم چې الله او رسول د هغه سره مینه کوي او دی د الله او د رسول سره مینه کوي او الله تعالی به د هغه په لاس باندې د هغه د خیبر فتح کوي عامو خلکو ته دا هم پته نه لګي چې علي راغلی دی عامو خلکو دا خیال دی چې علي په دغه کې دی مدینه کې فاذا فاذا نحنو پس ناګنه مونږ چې بعلي مونږ مخامخ شو د علي سره وما نرجوه زمونږ امید نو زمونږ امید نو چې کتلم علي راغلی خیر دلته لږ مختصر دی بل ورځ تاسو ووی چې سهار له شو هر یو سړی رامنډې وی چې کیدی شي دا جنډه ماته راکي فقالو نو صحابه وی هذا علی الک دا دی علی راغلی دی فاعطاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه هغه ته پیغمبر علیه السلام هغه جنډه او ففتح الله الله خیبر فتح که چې دی نو علیه په لاس د هغه یاره بس دی ښه دی به